چې هغه اقتدا وکړو په ښځه پسې یا په نابالغه ډوکي پسې ولا جز للرجال نه دوره و سړی لپاره ان یقتدو بامراتن چې اقتدا وکړو په ښځه پسې آیبه ته امام شي او سړی په ښځه پسې نیات او تړلیمیز پسې کو مطلقا که فرض وي که نفل وي او سبیین یا په نابالغه ډوکي پسې اقتدا وکړو که نه آیبه ته مخته شي که فرض وي که نفل وي که ترویحې وي که نه په نابالغه ژوندکی پسې د سړی لمین نه کېږي د بالغونه لمین نه پسې کېږي اما المرأة هر چې د ښځې ولا اقتداد و یګه څه دلیل ده فلقوله علیه السلام ا د حدیث مبارک دی وجنا ا د کو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی وجنا اخرهن من حيث اخرهن الله اخرهن دا میشت امر کو چې دوی د شری په سټ کوي من حيث اغه مکان تا حيث منا د مکان سره ده د شذ په سټ کوي ست اغه مکان تا کی مکان ته چې الله پاک دی په سټ کړی دی الله پاک ورسیا کړی دی طریقات استدلال علمون فرمایي چې داسې زوی خو نشته چې کر هغه زوی ته وشاله ده چې خدای پاک د شذ دی ته په سټ کړی ته شادي ته په سټ کوي ست چې ته خو بل داسې بدیال زوی نشته کنه سوا د لمنځونه دا په لمنځه شي کنه مکان تعین وي په لمنځه شي مرتبه شته نه دا په لمنځه شي وشي نبی اسلام کنه په لمنځه شي الله په پسړ کوي ته شي پسړ کوي ستا فلا يجوز تقديمها بالنار وكان مشكولية د شدې مشکول نشي جائز ځکه چې د خپل مکان نه دوکنه به زوی شلا دی کنه مکان د زوی هغه پسړ ته پټول سره نه چا برته بي دا اثر دا د عبدالله ابن مسعود کنه کول دا و اثر حدیث نه ده چې ته په حدیث کې ته ویل شي کنه دا نه روغله حدیث دا غو چې عبدالله ابن مسعود صاحب دا حدیث بیانولو چې په بنی سلی شي بعد شي کې جامع مزه ته وتلې ای بنی سلی شي به وتلې جام کنه جماعت ته به وتلې مدینه به کړل په جامه باندې خو به دا ویرونه یې شریک کړلو چې دا کړوې وصول کړل ادارې ولا کړوې مې کچې ته لیدلې وي مخشه خلک په دې بارو مې شه په شکولې د دارې نه به جوړې وي دا سپلې په پښې به کړ خلک پوسه به کړه پړی پښه وتلی وي ونه پښه کړه چپ چې در پاکه بیا په خاټه شي بیا هغه شخېدلو خاټه ته بیا چګوندې وي دا دې کنه دا دې پښې جوړې کړې وې بیا په سپېښې به اوسې به ویلوړې وې او چې کیم دا غدې اشنیون به وي په دې جماعتې شي په دې سړې شي بیا به دې هغه چګې ویلوړې باندې کنه په دې رکوع په سجا شي بیا هغه خپل اشنیون قتل هغه به ترې درشول هغه چې په سټوي به هو کنه خالصه سړی مخته سب شوی لور ده یا په دویم سب شوی لور ده کنه بیا نشي وتریدل بیا پروردګار په دې باندې خیز مسلط کړ خیز په باندې غالب شو خیز به ډېر ورته بیا خیز د وجې نه خو چوټي شي جماعت به نه تللی جماعت به کله به پښه پوتې کېدلی بیا عبدالله فرمایي چې اخرهن من حیث اخرهن الله تو سیا په سټ کوي ستا کیم دي چې لا په دې په سټ کړی دا د عبد الله صاحب کن اثر دا کول دا صحابي کول دا حدیث مبارک نه ده بهر تقدیر کنه هدې ملک چې دا فلکوله هي اسلام دی دې کول دی نبی قسم دی وجنه هدې ملک دا حدیث بل دا وټول کنه متونه دا حدیث الخصله فقهاوه او ټول فقهاوه په دې باندې کنه فرض په باندې شته نه نه آیا د نفل کېږي فلا جز اقتداء المفترض به نه صحیح کېږي اقتداء د فرض کوونکي به په دې رنکی پسې ځکه چې دا خو متنفل ده اقتداء د مفترض سي په متنفل پسې اقتداء د قوي دو په ځای پسې کړه دیو جن ځل صحیح کېږي وفي التراويح والسنن المطلقة جوزه مشايخ بلخ رحمهم الله او په ترویخې شي او په سنن مطلقه شي راوکړه دا ماشیخ دی بلخه چې اقتضا د بالغ په نابالغي پسې په ترویخې شاه سیدو یا بل عالمون وی کنه بل فقها وی او درنګي سنن مطلقه سنن مطلقه نه یعنی هغه کنه چې موقت نه وي ټیم یې نه وي ا ټیم یې نه مقرر چې په دې وخت کې په دې وخت کې کېږي په دا په ساکه نه هغه رنکای په ناپل من ناپل ویلوړ دا سړی کنه په دې ناپل پسې درېږي وي چې داغه صحیح کېږي ولم یجوزه مشایخنا هدې مو کړو چې ولم یجوز مشایخنا او نه درو کړی اقتدا په ترویخې شي یا په سرونه مطلقه شي د میش عالمونو چې نه درو کړی د مورا او نهر عالمونو هدې مو وطن چې کې معلومون دي یې هم درو کړی ومنهم من حقق الخلافه في النفل المطلق بين ابي يوسف وبين محمد رحمه الله او زنا په دې شي هغه عالمون دي چې د خلاف یې ثابت ثابت بدله ده ثابت کړه ده کنه خلاف په نفل مطلق شي په بیون امام ابي سبو محمد سره شي یعنی دا چې په نفل مطلق شي کنه اقدار و دې نه دا خلاف ير دي امام ابي سب صاحب دي محمد صاحب دي وقت نروغلا دا امام ابي سب صاحب يا پنفل مطلق شي اقتداء جائز بلی چې څنګه په دپلې وړوي سره په دپلې پس درېږي نفل مطلق دا معنی چې کنه موقت د ټیم سره تعلق نه لیکل مسلمان سره ورکت سنات یا ورکت سنات یا مشم ورکت سنات نفل مطلق شي کنه اقتداء امام ابي سب صاحب جائز بلی و امام محمد صاحب جائز نه بلی چا دا خلاف یې کنه اې دې مملک مشه دا بل چې وخت دا خلاف روغلا ده والمختار انه لا يجوز في الصلوات كلها هذا ما په اسلام کو چې ورا دادو چې نه راو کې په ټول المنزل شه په پاتې شه خود نه راو کې په ترویخي شان نه راو کې په نفل مطلق شان نه راو کې په نفل موقت موقت شان نه راو کې نفل کا مکمل مطلق وي کا موقت وي اقتداء دې کنه بالغ په نابالغ په سندره و دغه سوال چې په دې کې چې خودواړه سنا په دې د سړیا لا په دې و درنکیا لا په دې ا فرض اقداء هم ځکه صحیح نه بل چې اځي کې اقتداء دې کویت لا په دې پسې کنه بالغ ولا فرض و دې نه بالغ ولا کنه هغه نفل دي دوته چې یور چې دواړه نفل کو کنه ا بالغ نه پر شول دې کم یا نه په دې به خدا صحیح وای و چې نه بیا په دې نفل شي فرته لأن نفل سبیه دون نفل البالغه نفل د لبالغي هغه کنه کم دی په نفل د بالغ نه اگر کا په مطلق نفل شي سره سواسی دی یو بر باندې چې اول نفل کو د بل نفل دی هو د بالغ نفل کنه هغه کم دی په نفل د بالغ نه حيث لا يلزم القضاء بالافساد بالاجماع حيث تعليل يادا ذكر دنا بلغ النفل كام دي لا يلزمه القضاء چې نه لازمي په دې لبلې باندې قضا په متولې سره په اتفاق سره کچېرې د لبلې غړ کې د نپل موت کړل سار ته نو رسول پرې شول په دې باندې قضا نشته چې ولا زمن نفل به شروع نپل په شروع سره لازمي په دې کنه تو نه تړدا وې سپې کنه خامخا دا پیرا کوي نه اول نه سبب باندې نه کړ چې نیت وتړي بیا سبب باندې ځکه چې لور په دې باندې فرض لای نشي په خلاف ته کنه بلېګ نه د بلې اول خو چې دا نیت نه وتړه ولې خو نفل وي خو چې کله نیت وتړو بیا دا واجب شو نه را ولا زمن نفل به شروع یې کنه چې موت یې وګو به قضا وروي وجوبن د دې بلې ولا نفل لا کلاک تی ځکه چې شروع سره کنه ا د ن و ج ب جوړ شي اول لا پرې خو به واجب نه جوړ شي ورنکې ولې ایسا کنه هغه نه پدي اقتدا دې کنه بیا کویر سي په ځای پسې نه مطلقاً نه صحیح کېږي کنه چې په مزنون په سه کنه اقتدا صحیح دو نه په دې په سه اقتدا صحیح وي ا مزنون مس چاته ویل شي مزنون دته ویل شي چې یو صاحب په افراد په دې پیلوړ ده مشپشین سویر کته پارس کو مثلا اخری کا آداب نه کښینستلو مې دې پیرا کړه دا په داسه خطو شو ا دغه مو دا و چې دا په دوه رکعاتونو شي دوه رکعاته ته پوتې دي چک شو کنه پنځم رکعت ته حالانکه د څلوېر رکعته پیره کړې وي اخري قاعده یې وکړله پنځم رکعت ته چک شو دا پنځم رکعت چې شي کو دا ناپل دی دا خو یې چې کفارت کړو خو دا ناپل شول که نه ځکه چې پل خو یې پیره کړو بلکې اخري قاعده یې وکړه خالي سلو مې ته پوتې ونه دا ناپل دی خو دا یې په پیږي نه دا یې کوکه په ګمون د فرض یې بوندې و دي ناپل ن م ز ن و ن ميزه ته ویل شي کنه کنه مزنون میز ایګه ته ویل شي یا مزنون رجا ایګه ته ویل شي کنه چې په دې ګمونیا د کوي چې ذکر ځم کنه ا د خپل ذمه نه فرض په سکته و وی ناپل شری په شکلی کنه په دې ګمون مو دې چې په دې سره ذکر نه هغه فرض د خپل ذمه نه سکته و حالانکه فرض په دې باندې پوتې نیوي هرته وی صلات مزنون یا صوم مزنون پر راځه بدر شي نه دا صلات مزنون ده دا دی نفل اگر کدا وی کچ دا ز پرس کا سړی روغ لو کنه پدا پسې په نیت په سوت لو ا نفل نیت په سوت لو کنه پدا مقابله پدا ملو پسې کچره دغه امام دغه نفل موت کړل اوس یې پاته وته ولګی دا کنه موت یې کړل کنه په دنه لازمېږي هغه مسله چې ولا زمن نفل به شروع نفل په شروع سره لازم دی چې قصدن شروع دی په شکل وی کنه د شروع په شروع کړه خو د قصدن نه دو بلکې د کنه په ځوند دی اسقاط د فرض باندې شروع په شکل دی په دین لازم دی په بل باندې لازم دی چې باندې مت کو کنه شریعت په سره لاله نه هغه د خپل کلاس په ودول کمزوري بیا هم اتا سید په سه ابل خاله مونږ کنه دا دې کړه شي دا په بده قیاس کړو چې د کم کې ولا ګر کنه خپل کنه کم زری دی و چې موتی کو په دې نه لازمېږي که نه او په دې بل ولا کلاک دی که نه نه اوی دی که چې په مظلوم پسې نکدا صحیح دی په دې پسې د اقتدا صحیح وي و چې بخلاف المظلوم دی دغه نه دې ملو که نه فرق وي تکو چې فرق بیا شته په خلاف دی هغه موضوع د مظلوم نه لأنه مجتهد فيه لأنه مجتهد فيه چې په داسې اجتهاد سوده امام ظفر صاحب یې کنه چې په دې بندا شته کړه چې دغه سای چې د چکشوه د پنځم رکعت په دې خیر باندې که چې مو تر میزه ته پوتې ده په وی نه پل که د موت کل بیا دې به قضا وروي اوس یې پاته وته ولګه ده چې دا میزه پر کړه و بیا دا خو ته په لاپړه شي کې و کنه او ته خو لاپړه موت کړی کنه دې به قضا وروي امام ظفر صاحب یې او میر علي مروي که چې نه قضا به نه روي ځکه چې قدر خو شیر نه پښه کړی بهر تقدیر کنه خو یو امام خو په باندې لازم ګلی نه بیا کلاک شول کنه دا ته کمزیر نه دي دغه نه پنه ابل چې بیا په سکړه ده کنه ای ولا لازم دي ود ولا لازم دي کټوله امام په نړۍ دي زړه علي مروي په باندې کنه ای دا ولا لازم دا ولا فل دي په خلاف ته سبي ولا چې کنه هغه ټول وی په شا خلاف نه کړه کنه چې په دې کې باندې چې موتی کوی سره شته باندې چې دغه د الله پر شریک کړي دي خو کزن خو نه دي شریک کړي دغه زمونه شریک کړي دي که نه ا د په حق شي که نه دا غا چې د زون شي کې دا خبره ورکړه د بلاس لکه چې دا کزن شریک کړي که نه کچېره موت یې کړې دغه سړی په خپل چې د کوم ساعت کې زمره کته چې شو دا که نه که نه به دا خلوص ته په دبو نه قضا نشته ځکه چې دا یو کله زمونه چک شو دا د په حق شي د خپل زور متبار ده خو ابل په حق شکل نه متبر وزونه ابل په حق دا عارض مين شو نه وي کچ اول کچ کنه کزدن دغه چک سو دا او دا په شریک کنه او تا کز شریک لري سریو بر به سه تونیت په دپس صحیح ده نو متبر شو د عارض چې د ژوند ده په حق نه مقتدی شه دغه ور فرض شو ا په لحاظ داس نه کسي کړه چې دا په کمزوري دي د خو ژوند چک سو دا نه دا ته به نه کسي بخلاف اقتداء سبي بسبي او په پوتو شو کنه هغه وړي کړه کوي چې بلیر نه کنه په سندیات څه تړي هغه کا عارض دغه سبا د وړي کولی د حضرت علی شمه چې وړي کده هو دې مسترګان شي پټولا کنه چې د په حق شي کنه دا وړي کباش مې د په حق چلیت پس دړل کنه ځکه چې دا سه عارض دا چې دا د یور د عارض هم دا کنه په کوله کوله عارض دا خو کنه نه دا عارض میر کنه معدوم نشي مرلا په حق ته مقتدی شه په خلاف ته وی عارض نه کنه چې دا په حق ته مقتدی شه کنه دا ځون دا مې ور کوښ مې نه ځون دل کچ کزن ته چک شواله او په خلاف ته دا سبیلا په سبی پسه کنه بلګه په نمبر پسه ودرې دو به دا اقدا سیدو ځکه چې دا بالکل یو برابر دی لأن الصلاة متحد ځکه چې دا مینس د هر جهات نه متحد ده ایولا نفل ندی لازم بلان دی لازم او که یو ته چې یو کس وي ابه په سب شنه درېږي کنه ابه ګوښه نه درېږي سم به بیان یو کس په سړا نه درې ګوښه سپینا ډاکتی یو سړی روغلو ده کنه به دا ګوښه نه درېږي کنه چې ګوښه سب جوړوي کنه دا به زوی وړي په سب شي دا کنه زوی وړي سب ته ورنه وځي او کچې نو امر به وړي امر به نیت نه تړي انتظار به کو کچې سې کې مندونه یې سره به درېږي کنه مکروه تحریمن دي کنه ګوشي درېدل په سوب شي کنه چې ګوشي ساوي وروړي کنه امر انتظار وکړه مې نیت نه لري کنه تاسو کړو ورو چې بل ساوي سره ودرېږي کنه اول خدای په سوب شي ځون کنه اته ځون ورنه بوسي او کله او په دوه کې چې کاندر سي رکعت ته پته کړ بیا ولې ده کنه هغه نیت وتړي ولته بیا سوب سوب وکړه ثم سبيان دنا بعد نبلغ وركي ثم نساء دنا بعد شدنا دنيا تطلي شل دا ټول ورسوي متنو شدا غدري ذکر کړي رجال سبيان نساز ځکه چې غالبا چې موجود دي دا کس موجود دي کنه او ټول ممکنه سپینا چې ممکن دي کنه هغه ټول دوی لس کې دلا شي ځکه چې مقتدی به یا به سکنه عمريون نه وړي کې ویل کېدا مخ دي خراب سي بیان عبید بلهون عبید سي بیان مريون کنه اول بلغه سپینا بیا دنه بلغه ولا بالغ یې کنه خنسا خو چې کنه اصیل نه وي بالغ خنسا کنه وینځه بدنه بعد کنه اصیل نه بالغ خنسا او بدنه بعد کنه وینځه نه بالغ خنسا دا ممکنات ترتیبی را وشي کنه چا سه ممکن داسې کېدل شي خو شرعا داس جوړېږي نه ځکه چې د خنسا سره به د ازر مملا کې کنه نخل سره د ازر مملا دو هغه مملا څه کې کنه چې کې مینه کنه زرار پیدا کېږي خنسا د بل کنه سره چا سره چې ودرېږي دا به مشته پرس کوي بل کا پرس کوي مين ختم کوي یو خنسا چې بل خنسا سره ودرېږي یا به کنه خیل وی پردا به وی یا به دې مرزي پرې کې چې صاحب سب ځای دي چې مخادات نه رسي سمره چې بالغ خو ساري په ټوله په یوسف څخه درېږي اکا وینځي وی او کاسیلې وی او چې کی مې کنه نه بالغ دي بیا نه بالغ به دوا سي پینې جوړوي اول به دې اصلي نه بالغ اذن اباده کنه بیا دې هغه دې وینځي نه بالغ شپینه کنه نو حاجه مد نوح یې دعا کړه ویل شي نبی سم چې کله پر مزل سره درې سره د موت هغه کنه بل هور و د عقلون مدا من ډیر درې سره کنه د نه بلې هی وړکی و دا کنه غیر کنه بیلما دغه په سټ درې سره ځکه چې مونږ کنه په دې په مزل ځاک نه کیسه ابو چې ګول ټی ټول کنه بل هور و الک المد هغه ویني کته چې نبی سم سو کړ کنه سرنګ چې ګړي سرنګ میس کو کنه دغه رز کیسه بل دا چې ولې ان المحاذات بیا اخلاق منهاو کنه بالغ سړی دی رجال ویل کی کسا یا شده کسا کنه د خو اول اخلاق اشده کا کنه کبلې کې دی کنه خو بیا لوهان دی ولو نهان دی عقل مند دی ویل کی خو نه کنه بالغ غون دی ولو کنه ولو ولو نهادی نه دا ورته وی بل دا چې کنه کا شیر شده مې در مخته کی اکا اصیل وی کا مریای وی کنه خو چې بلغ سړی وی و ان حادث امراتن کچیر برابر شو د سلک نه شوده امر اشه ته ویل شي بکنه چې بالغ وی نه بالغ نه بالغ ته اکره شوی ته ویل شي بیا کا وینځه وا کا اصیل وا و ان حادث امراتن کا برابر شو د سړی سره کنه شوده برابر شو اشده هر څه څه کوه کنه پر دیدو خپل شوده دو خیر یې دو مری دو کنه محرمه دو یا پردی دو ځکه چې امرتون متقي ولا وهما مشترکان فی صلات واحدتنا او حال دا و چې دې دوه سره شریکای په منځ یو شي هدې کا سړی و د شدې کوم یو میزو په یو سره شریک وي فسد صلاته موت فل میز دې سړی یې سړی میز نو شو ان ول امام امامته او په دې شرط کې چې امام امامات څه نیت کړو امام دا نیت چې موږ د شریعت مدینه ته څه کودا به دې سړی مې موت کو چې د شریعت سړي سره برابر شو که امام سره برابر شیا رول امام سره څنګه څنګه ودرې ده کنه امام دې موت کړو او که په سب شو جوړا وکنه او په سب جاري کا سړی وي سره مخالات رول سړی مې موت کړو کنه و ان حال ته امراتن کچېره برابر شو لکه شردا دې سړي سره برابر شو محلات څه مراد ده محلات مراد ده چې د شدې قدم د سړي چې کی مندام سړي چې کی مندام سره برابر شو کنه یشدې قدم د سړي چې کی مندام سړي سره برابر شو قدم په دې څنګه لوند ته ویل شي کنه دا چې د برابر شو په سوسو څنګه سره سره ودرې ده دا چې پښاک شې شو دا کنه ا سړي د قدم سره یا د پنډې سره برابر شو لکنه چې مزه په تیر کې په سړی باندې د مزه لګېږي دې پرې نه چې وبسې که نه کین طرف ته ودرېده یا ښه طرف ته ودرېده یا ښځه پوس ویلوړه ده داسې که نه چې بترا ده پوس ویلوړه ده سای کیز ویلوړه ده خو دې مره کیز ده که چې د ښځې دغه پښه د سړي د سار سره برابره ده ښځې پښه چې مزه راونکه سړي په سار به ولګېږي دا مخزار ته که نه سړي مين موت شو که په جمع سره ویلوړي که نه که چېرې برابر شو ته ښه دا سړي سره یعنې سوی که نه قدم برابر شو یې سړي چې کوم اندام سره وي که نه بس یې سار سره یا پښې سره پنډۍ سره او بل حال دا و چې دواړه سره مشترک وي په لمونځ شي بیا سړي مې موت ته که چېرې امام دې دې امامات یاد کړی وه ولقياس الله تفسده قياس ذكر كو چنه شي موت سليم ذا او دا کول امام شفیع صاحب دوی چې نه متي محل سره مې نه متي وي اعتبار به صلاتها قیاس کوي په موضوع دی باندې چې دل مې نه متي وي سړی دار متي وي کنه ځکه چې محاذات خو دوی طرف نه وغلا ده چې د شنه محاذات سړی سره رولو خو د سړی سره رولو محاذات ده محاذات خو د رسول متکرر نه ده نه چې شنه مې نه متي وي سړی دار متي وي چې وی هکه چې سړی چې د می شریکه دا کړه ټول شریعت پیرا دی خطه پوکې دی صراط پوکتا او دا چې کړه دا کړه استقبال کې بیا تاسو کړه بیا ته تعالی دا ټول شریعت ارکانی پیرا دی کنه می هو چې موتیری وته موتیری کې یا شرط ختم شي یا چې رکن ختم شي په دې خبره وحی سره په چې دا خبره وحی نه دا مشهور روایت دی هله ملوی چې مشهور روایت ده دوته مشهور نه هغه د محدثین په اصطلاح باندې مشهور نه مراد د محدثین په اصطلاح باندې مشهور حدیث ته ویل شي چې په کرن اول شي خو سبه کراوي په دور خو چیرته یو دوه کسر نقل کړه دا خو به ورس یې کنه بیا راویو نه کنه ا دې مې ډېر شول چې هغه کړی یې کې توتی او اتفاق کنه په دروي کې باندې مخاله غني او ته توتر ته ورغلو اته دې خبره مشهور وي دو ته هغه مشهور نه مرد دو ته دا معنی کړه چې د اصولیون په اصطلاح باندې مشهور ده دا معنی چې ټول امت یې تلقي بل قبول کړو ټول امت د حدیث او خزا په دې باندې عمل کو کنه و ان المشاهیر دا د مشاهیر نه ده امت یې تلقي بل قبول کړی دو بیا په داسې مشهور سره کنه کتاب الله مسکیری ټیک ته ده کنه ټول شتین نه پیراوی ټول ارکان د پیرا کړی وی کنه خو دې خلیص وی کچ نه مخزات رغلا ده کنه تو هغه رشدا په سټ نه کړه خپل مکان ته نور سوال کنه تو فرض پرې شو دا خبره کچ دې نه مت دي وی چې ول مخاطبي دوه په دې امر باندې صحیح مخاطب شو ده اخرهن صحیح ته حکم ده کچ سره په سټ راوي کنه نه ده خپل زموري پرې شو لا سره په سټ نه کنه کنه دونه امر دې تم نه شو ا م ك ر ي فرض مقام دا چې ته به په ممن سټه درېږي کنه او دا زه موري دوه خپل کنه خپل به درېږي په ممن سټه درېږي کنه د خپل فرض مقام پر شون مې ذکرې کنه ټول سره ته پیراوي ټول ارکان د کوي ویل مې ذکرې کنه خو مې ذکرې چې فقط فرض شي نه ویل کنه دا رنګ دې سړي دا قصده فرض شي نو دراولا روره د پسان شو درې ده کنه مې دې موت شو و ان لم ينوي امامتها او کچیر امام دې امامت نیت نو وکړه د شده روله په امام پسې په څنګ ودرېده یا سړي سره به لم تضره به د شده که سړي ته مت ضرر نه کوي هو ولا فی صورت به دیر من درو کېږي لأن اشتراک دون حالا يضبط عندنا دا دې که چې امام نیت نیوي کړه او دوی د چا په څنګ شو ودرېږي که نه ځکه نه موتې ځکه چې اشتراک نشته شرکت نه کړه سره په یو سره شریک نه دي اشتراک نه ثابت دی بهر د کنه نیت نه امام بن یاد کو ته به شکل دلته سجده ګرګړی دی امیر بکه امیر مذهب د اشتراک شدا به کنه و ته په لوسر کې درشي چې امام نیت کړی خلاف له ظفر رحم الله او هنا امام نیت ضرورت نشته الا تر انه يلزم ترتيب في المقام فيتوقف على التزامه دا به دلیل لا کچه ا ش د م م ا ت پر م م ا ت نيات شرطه ا س ر ي د نيات م م ا ت پر نيات نه شرطه خو چې شنه ملو په درېږي کنه بیا به ملو به نيات په کو چې مو شه ساده درېږي نو چې لا تر ځکه چې ځای کې یو نقصان وړي الله تعالی نو چې انه يلزم ترتيب المقام خد امام د لمي ترتيب مقام شه لازمي انه پر امام د لازمي ترتيب په درول شه سړی به کنه په سټه دروي د امام د پر فرض بیا په سیبه کنه ویل کې دروي په سیبه شو دروي نه دا وځي موري په امام بده کنه فیتوقف علی الزامی دا غازی موري به موقوف دې په ځام بده کې امام دا کا په زور لازم کو چې کنه زه به دا ټول سړی کو اته په سرېږي کنه او کدو کنه دا غشنه نه منل شي یا ته نو کړه به دا زه موري نه سبب بده کې چې څه ستټه ودروا قد اقتدا لکه اکدا وګره چې دا خبره کې کنه چې مور میزا چې کله امام موتلی مودا موتلی دا اصل کې لري کنه به په امام پسې به اقتدا کې نیت پسې داري کنه دا نیت وی کړه چې په دالمیز پسې کړه په نیت امام پسې میز کنه ځکه چې اذن چې یو څه کیو نو خبر روان دا امام میز کله موت شو یا په امام سې ساو څه کنه تورې کړه ده امام خطر شو ده کنه اګل من موت خو یې سیسا پوښته کنه دا به په توګه وړي او دا وکړي چې ته یې کتاب څه کړی وي کنه دا والله په ځل لازمه هوګه کنه نیت وکړه او که په څوب شي وړي په ویب باندې څه نیت نه ده زور ته لګي کنه بیا که امام کوم ته دې کا ساو کې چې څه پکې دي کنه ای ته خپل مینده د خپل مینده په توګه دې نقصان کړي لکه اقدا وګره کنه اقدا چې مې په څه اقدا وکړي به وته کنه د امام د لمونځ فساد او نقصان په تاوت لازمي دي ځکه چې دا تو په ځل لازمه کړوه درنګ چې امام په دا زمو کو چې مبشر درېږي به وته په امام زوري وکړي چې به پسټ دروي کنه و انما يشتد من امامته اذا اتمت محاجه دا بل خبره شو بس